نو التب رجوع بالنقصان کیږي التب د دې عیب توان اخیستل کیږي پرون تاسو ته مسله داسې ذکر شوې و چې دا موبایل ما پتا باندې په 1000 روپۍ خرج کړو او په دې کې لګ عیب راووتو نو یا به په ټولو روپیو اخلي یا به موبایل واپس کوي دوه خبرې وکنه یا به دا مبيعه د دې عیب سره په ټولو سمنو اخلي او یا به څه شي کوي شابسي مبيعه به واپس کوي کله کله دا واپس کول متعذر شي دا رد متعذر شي برضا البائع نو چې دا رد متعذر شي نو التب یو دریم صورت به راوځي چې په دې سمنو کې بلک کمې کوي بیا رجوع بالنقصان بکوي اوس په شور باندې کله رد متعذر شي برضا البایع دا قانوني کلی زده کا کله رد متعذر شي برضا البایع نو چې رد متعذر شي برضا البایع التبرجو بالنقصان کوي لکه دا موبایل ما پتا باندې خرج کړو د دې دا طرف ماتو نو دا عیب پکيو په زر روپۍ مې در باندې خرج کړو اوس تا ته خيار عیب شته خو ستا په زلیدې کې دا بل طرف هم مات شو تا مات کړو مشتری مات کړو نو چې مشتری مات کړو دلته رد متعذر شو برضا البایع بایع وې تا و پکې نوې عیب را پیدا کړې ده نو چې تی اوس ما ته رد کوي د دې نوې عیب سره دا زنه غواړم رد متعذر شو برضا البایع نو چې رد متعذر شو برضا البایع دلته بوس بایع ته وایو چې کدا موبایل بالکل روغي نو په 0 روپۍ کیږي او دا د بایع سره په چې کوم طرف مات شوی دی که دغه طرف ماتي نو پاته 100 روپۍ کیږي 200 روپۍ نقصان دی دغه نقصان ورکه مشتری ته رجوع بن نقصان دا دی په دې پوه شئ نو د دې نیوی عیب سره به مشتری ته پاتې شي نو د دې زوړ عیب تاوان به ترې نه والي و اذا حدث عند المشتري عیب چې کله نوې را پیدا شو د مشتری سره نوې عیب د مشتری په زولیاده کې په دې مبيعه کې نوې عیب راغلو لأن في الرد اضرارا بالبائع ځکه دلته چې واپس کوو دا سي عیب د نوي عیب سره کدل ته رد کو بایع ته وایو چې ټول سامان واپس کا او دا ټول مبيع والا نو دا ټول مبيع چې د بایع ملک تراشي د نوي عیب سره راځي نو دې کې zarar د بایع ته لانه خرج عن ملکه زکه دا مبيع د بایع د ملک نه وتلی و سالما روغ و ويعود معيبا او چې بیا ته واپس کیږي نو په نوې عیب عیب جن ده فامتنع عن الرد ممتنع شو ولا بد من دفع الضرر عنه لا بد د دفع د ضرر نه د بایعنم نه د مشترینم زر بایع ته خو بایع ته خو بزرر نه رسو چې د نوې عیب سره ورته مبيعه رد کو د مشترینم دفع د ضرر ضروری ده نو فتعین الرجوع بالنقصان نو بل لار نشته سوا د دینه چې رجوع بالنقصان بکی د رجوع بالنقصان په صورت باندې پوه شوي الا ان يرضى البائع ما درته قانون کې څه ویلو چې کله رد ممتنع شي برضا البائع پر رضا د بائع بائع هم وایي چې رد ممتنع دی بایو وای چې دا رد زنه منم زکه تا پکې نه وی عیب را پیدا کړي نو دلته برجو بن نقصان کیږي او که رد ممتنع نو برضا البایع بایع ویلون د دې نوی عیب سره راکا نو به دې ټول سامان ورکی او د دې نوی عیب سره دې د مبيع والی الا ان يرضى البائع مگر دا چې بایع راضي وي ان ياخذه بعيبه چې د دې نوی عیب سره والی نو به ټول سامان واپس کوي لانه رضا بالضرر ځکه دلته د پخپل په دې نوی ضرر راضي دي ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عیبا ګوره ته کوچی بازار ته لاړې او پګړې دی واخیسته شپږ غزه پاج دی واخیستو چې شپږ غزه پاج دی واخ نه پاج کې خونه جوړیږي شپږ یا څلور غزه کپړه دی واخیسته او درزی خیاط ته دی وروړه چې دا ماته وګنډه قطه کا چې ماته تینه جامې جوړې کا هغه چې غوڅره غوڅ کړو پدې کې عیب وروته د بایع د دکان نه پکې دا عیب راغلو خدا عیب د دې کټ کېدو د دې قطع کېدو نو ورسته پکې وروته نو چې ورسته وروته اوس رد متعذر دی تا ته چې دکاندار دا کپړه درکړې و دا رخت درکړې و دا کټ شوی نو او تا اوس کټ کړی دی دا نه کدا کټ کېدل په منځله د نیوی عیب دی نو تا پکې نوې عیب هم را پیدا کړی دی او په دې کې یو زوړ عیب هم نو رد ممتنع دی نو چې رد ممتنع دی او بایع راضي وي نو چې بایع په دې امتناع درد راضي وي نو دلته بروجو بن نقصان کی ومن اشترى سوا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب لانه امتنع الرد بالقطع زکه دلته رد قطع په وجه ممتنع شو فانه دا قطع چې د عيب حادث دی نو کده دې قطع سره دکاندار ته وروړي هغه په متضرر کیږي فان قال البائع کچرت بائع فان باعه المشتري اوس کچرته داسې چلو شو قطع خو فعل د مشتری دی قطع فعل د مشتری دی نوې عیب دی کدا سي چلو شو چې کوچی بازار نه رختونه کپڑے واخیستي او د مشتری بیا په بل چا خرڅ کړي د خرڅولو نورسته پکې عیب وروته د خرڅولو نه وروسته په عیب خبر شو نو چې په عیب خبر شو لم يرجع بشيء نو دلته به رجوع نه کوي ولی به نه کوي ځکه دلته رد نه دی ممتنع دي کې خو څه عیب نه دی راوتلی مشتری ثانی دی مشتری اول ترد کی مشتری اول دی بایع ترد کی رد نه دی ممتنع نو چې رد نه دی ممتنع دا رجوع بن نقصان په هغه صورت کې کیدا چې رد ممتنع وي او دلته رد نه دی ممتنع فإن باعه المشتري دا سو بمقطوع په بل چا خرج کړو اولان دې نقطې لیکل کنه زه دا بل صورت کې څه کوم مسله ګوره دا سیدا چې کوچی بازار کې دی رخت او کپڑے واخیستي چې رخت او کپڑے دی واخیستي نو د مشتری دوه کار پکې وکړو یو کار دا وکړو چې قطع کړي دویم کار دا وکړو چې په بل چای خرڅ کړي په مطلب باندې پوه شوي چې په بل چي خرڅ کړي نو قطع کړیم دي او په بل چي خرڅ کړیم دي نو قطع کړیم دي او په بل چي خرڅ کړیم دي فإن باعه المشتري ګور لاندې نقطې لیکلي اي الصوب المقطوعه وقد علم بالعيب بعد القطع قبل البيع یو دریم ټکی هم پکې زیات کا ګوره کوچی بازار کې کپڑے او رختونه خستی دي به قطع کړی دي د قطع کېدو نه وروسته د په عیب خبر شو په عیب باندې چې خبر شو نو په مشتری ثانی خرڅ کړي وای شو نو چې په مشتری ثانی خرڅ کړي نو دا په دې عیب رضا ده د په دې عیب راضیو کده په دې عیب نه وی راضی په مشتری ثانی به نه خرڅولې نو چې په مشتری ثانی خرڅ کړي د په دې عیب راضی ده نو د بایع نه به رجوع بن نقصان نه کوي بایع نه بچنه غواړي اوس په دې پوه شوي فان باعه المشتري کچرته دا جامع مشتري خرڅ کړي لم يرجع بشيء نه د برجو نه کوي بایع نه به نقصان نه غواړي لان رد غیر ممتنع ذکر رد نه د ممتنع برضا البایع پر رضا د بایع ګوره بایع ورته داسې ویل شو کده د بایع نه رجوع بالنقصان کوي بایع ته وایي چې ما ته 200 روپۍ تاوان راکا نو بایع به څورته وایي ما ته مقطوعي جامې راوړه نو دا ورته مقطوع جامع نشي وروړل ځکه د په بل چا خرڅ کړي نو ګوره دا رد ممتنع دی خو د دې وجنه ممتنع شو چې د په بل چا خرڅ کړي بایع هم د مقطوع جامع خستی د ته 200 روپۍ نه ورکولې خو شوي نو دا رد غیر ممتنع دی پر آزاد بایع فیسیر هو بالبيع نو دلته د مشتری نقصان کړي دي حابس د مشتری دي د حابس د مبيعي شو فلا يرجع بالنقصان په دې صورت مسلې خو پوه شوي ګوره صورت مسلې دا ده چې مشتری لاړو د دکاندار نه کپڑے او وختونه واخیسته چیرې وړ قطع کړه د قطع نه روسته پکې عیب وروته اوس کده خرڅ کړي نه وي نو یا به دا عیب جنې جامع قبل ولې په دې خو پوه شوي او یا به څه شي کولی شا بسي رجوع بن نقصان به کولی بایع نه به نقصان غوښته بایع ته به ویل چې یا 200 روپۍ نقصان راکړه یا خپل جامع والا نو بایع ورته ویل شو چې 200 روپۍ والا یا می جامع راکړه او چې د په بل چا خرڅ کړي نو اوس بایع ته داسې نشي ویل چې خپل جامع دی ولا ځکه اوس خو بل چرته تللی نو د حبس د پاره د مبيعي شو فلا يرجع بالنقصان فان قطع الثوب وخاطه او صبغه احمر د شپړسمه حاشیه تاسو ویل امتناع الرد په باندې حاشیه ده صبغه باندې نه ده دا متن چې ختم شي بیا له امتناعي شروع کیږي د دې په سر حاشیه ده ګوره الرد بسبب زیادت الحاصل الحاصل خلاصه فقهي مسله درته بیانې څلور صورت دي ان زیادت نوعان زیادت په دوه قسمه ده متصله و منفصله یو زیادت متصله ده بل زیادت منفصله ده والمتصله نوعان زیادت متصله په دوه قسمه ده متولده او لاندې راځي غیر متولده زیادت متصله په دوه قسمه ده یو متولده ده چې د مبيعين د زیادت را پیدا شوه ده یو وینځه دی واخیسته وینځه چې د کور ته راوړه په د کې زیادت د سیمن راغی او زیادت د جمال راغی زیادت د سیمن او زیادت د جمال زیادت متصله متولده ده اوس چې ته کله په دې کې بل عیب را پیدا شو نو چې عیب را پیدا شو د دې زیادت سره د وینځه واپس کا دلته رد نه دی ممتنع په دې پوه شو کنه زیادت متصله متولده دلته رد نه دی ممتنع دلته د دې زیادت سره واپس کا لأن فسخ العقد سم في زيادة ممكن ځکه دلته چې ته فسخ د عقد راولي په دې مبيع او په دې زیادت دواړو کې ممکن دی لأن زیادت تبع محض ځکه دا زیادت د سمن او د جمال د خو محض تابع دی باعتبار التولد والتفرع والاتصال لدی وجنا د دې زیادت سره به بایع ته واپس کی نو دا زیادت متصله متولده شو دویم زیادت متصله غیر متولده نو زیادت متصله متولده په صورت کې امتناع الرد نشته نو چې امتناع الرد نشته نو رجوع بالنقصان هم نشته رجوع بالنقصان کله راځي شابسي چې رد ممتنع شي برضا البائع او په دې اول صورت کې رد نه دی ممتنع نو چې رد نه دی ممتنع ته دلته رجوع بالنقصان نشي کولای بلکې د پرونی درس مطابق یا به د عیب جن مبيعه اخلي یا به ټول مبيعه واپس کوي ټول سامان بخپل اخلي دا څه نشي کولای چې رجوع بالنقصان وکړي په دې پوه شئ دویم زیادت متصله غیر متولده زیادت متصله ده خو غیر متولده ده کسبغي والخياطه والليتي لکه رنگ او خیاطت او ولیتی په غوړیو کې لړل لکه مثلا دا د چې تلهور تلاړي سپینی کپڑے سپین رختونه دی واخیسته په خور ته دی راوړو د سپینو کپړو رختونو ته دی سر رنگونه ورکړو پوه شئ دا زیادت متصله پکې راغلو خو غیر متولده ده ستا په صنع پکې راغلو یا دې دا کپړې وګنډلې نو زیادت متصله غیر متولده ده ستا په صنع پکې راغې ولیتی یا التتلې وړې اخستې دي یا دې غنم اخستې دلته دې په غوړیو کې ولړل نو زیادت متصله غیر متولده ده کنه نو په دې صورت کې وهي تمنع الرد بالعيب اتفاقا دا منعقی رد بالعیب اتفاقا نه چې دلته رد ممتنع دی نو دلته به تر وجوب نقصان کوي رختونه دی اخستی غنم دی اخستی وړي دی اخستی دا د رنگ کړه یا د په غړیو کې ولړل ورسته په عیب خبر شو یو عیب پکې وروته نو دلته رد ممتنع دی نو چې رد ممتنع دی څه به کوي شابسي رجوع بالنقصان به کوي خدا خو زیادت متصله او دا دوه قسمه زیادت منفصله په دوه قسمه ده والمنفصله نوعان زیادت منفصلا په دوه قسمه ده متولده او رست راځي غیر متولده د متصله په شان دم په دوه قسمه ده یو متولده ده کل ولد و سمرته لکه ولد او سمره لکه ګوره صورت ته مسلې دا ده چې تل هور ته تلې وینځ دي خستې یا دي غوا خستې ده کور ته دی را وسته په خور ته دلته بچی پیدا شو بچي زیادت شو کنه زیادت متصل دی که منفصل دی منفصل دی او متولده دی کنه زیادت منفصله متولده دی نو چې متولده دی وهي تمنع الرد بالعيب دا رد ممتنع کوي د عیب په وجه باندې دلته رد ممتنع دی نو چې رد ممتنع دی نو څه شبکه ځکه چې رد د اصل کوي وسب پاتې کیږي ورسته درته دلیل وای نو شابه سي دلته به چې رد ممتنع دی نو رجوع بن نقصان بکوي رد ولی ممتنع دی لانه لا سبیل الى فسخه مقصودا دا سینه شي کولای چې په دې زیادت کې بیع مقصودا فسخه کې ځکه دا مبيعه نه و دا بچی دا په بیع کې خو نه وکنه په بیع کې نه و داخل نو مقصودن که په دې کې عقد فسخه کوي نو دا خو ممکن نه ده ځکه دې کې باندې عقد نه دی وارد شوی لأن العقد لم يرد على الزيادة ځکه دا عقد په دې زیادت نه دی وارد ولا سبيل الى فسخه طبعا او که په دې بچیو کې دا عقد ته طبعا فسخه کوي نو تام نه ده ممکنه کل کسب لکه کسب لکه ګوره صورت ته مسلې دا ده چې تا لاهور کې غلام واخیستو په خور ته دی راوړو دلته دی یو چاته په مزدوري ورکړو د مزدوري وکړه تا ته یو زر روپۍ وګټلې دا زر روپۍ چیرې دا زیادت ده یو غلام شو یو دا زر روپۍ شوې خو دا زیادت غیر متولده ده د دنه زیږیدل نه ده او منفصله ده نو دا زیادتی منفصله غیر متولده چې ده لا تمنع الرد بالعیب دا نه منع کوي رد بالعیب بل يفسخ العقد بلکې دلته به عقد فسخه کې په اصل کې په زیادت کې منا زیادت به مشتری ته پاتې شي او اصل به بایع ته ورکي بایع به تاسو ټول سمندر کې دا کمی زر روپۍ چې ګټلې دا بچا ته پاتې شي شابس دا مشتری ته ځکه دا مشتری په ملک کې د ګټلې اوس راځي متن ته فان قطع الثوب اوس کوچی بازار ته تلې جامې دی راوړې او جامې دی قطع کړې وخاته و دی ګندلې ګندل زیادت متصله څه شه ده غیر متولده او صبغه احمر یا د سپینی جامې راوړې دي سور رنگ دی ورته ورکو دا کم دی شوس زیادت متصله غیر متولده او لت السویق بسمن یا ولړل ستوان په غړیو کې دا کوم زیادت شو زیادت متصله غیر متولده په دې کې رجوع بن نقصان دی ثم طلع على عيب بیا په یو زوړ عیب خبر شو رجع بنقصانه نو دلته به رجوع بالنقصان کوي رجوع بالنقصان به زکه کوي چې لامتناع الرد بسبب زیادته دلته رد ممتنع دی په سبب د زیادته رد چې رد ممتنع وي برضا البایع التم رجوع بالنقصان ده دلته رد ممتنع ده برضا البایعینا بای خو دې ته خوشاله ده چې همدا سری کپړی راوړه مانه دې سپینی وړي وي تمه تسری راوړه د زیادت سره را تراوړه او یا درته وای چې جامع ستوا غنم او وړ دي زمانه وړیو په وړیو کې د لړلی همدا سي لړلی را تر وړ دي کې خو زماته فائدہ ده نو دلته رد نه دي ممتنع برضا البایع بیا رجوع بالنقصان کیږي ځکه دلته رد ممتنع دی له حق الشرعي نو بل قانون هم پکې را پیدا کا کله چې رد ممتنع وی له حق الشرعي التبم رجوع بالنقصان کیږي وای شو کنه دلته رد ممتنع دی برضا البائعين بلکې په څه شي شوسي له حق الشرعي لانه لا وجه الى الفسخ ځکه نشته د لاره فسخ کول د عقد لره فل اصل په دې صوبه کې او په دې وړو کې بدونها بغیر د دې زیادت نه لانها لا تنفك عنه ځکه دا ترې نه جدا کیږي نه ولا وجه الیه معها او دا سم نشو کولای چې د دې زیادت سره فسخ راولو اصل او وصف دا زیادت دواړه بایع ته ورکو او مکمل سمن ترې نه والو لان زیادت ليست بمبيعه ځکه دلته زیادت بیا مشتری ته مفت پلاس ورزي او دا مبيع نه و فمتنع اصلا پوه شو ان شاء الله وليس للبائع ان ياخذه بائع دا سی ورته نشي ویل چې د دې زیادت سره زغواړم لأن الامتناع لحق الشرع ځکه دلته امتناع له وجه د حق د شریعت نه و ځکه دې کې ربا راځي لا لحقه د حق د بایع د وجه نه و فإن باعه المشتري دی باندې پوه شو ان شاء الله کنه نو دلته برجو به نقصان کیږي اوس په دې صورت کې درته بل صورت ذکر کړي زیادت متصله غیر متولده په مبيعه کې وکړو یو خو زیادت متصله غیر متولده په کې راوستو دوهم دا چې دی په بل چم خرڅ کړه دا مبيعي په بل چم خرڅ کړه نو رد د دې دویمه بیع په وجه ممتنع ده کده د زیادت متصله غیر متولده په وجه ممتنع ده رد د چا په وجه ممتنع ده رد د خو دوه کار کړی یو په کې زیادت متصله غیر متولده کړی ده دویمه بیع پکې کړي په بل چا خرڅ کړي د دې بیع په وجه رد نه دی ممتنع بلکې د دې اول زیادت متصله غیر متولده په وجه مخ کې رد ممتنع شوی او مخکنه رجوع بن نقصان واجب شوی و د دې بیع په وجه امتناع درد نه راغلی مخکې خو مسله دا و چې تا کوچی بازار کې کپڑے خستې دي قطع کړې دي دي نو دلته ګوره کبایع راضی وي نو رد نه دی ممتنع برضا البایع کبایع راضی وي رجوع بالنقصان بنه کوي ورکا او کبایع نو راضی رجوع بالنقصان وکا خو کته دا په بل چا خرڅ کړی وي نو بیا رجوع بالنقصان هم نشي کولای ځکه تا رد ممتنع کو تا او دلته تا رد نه دی ممتنع کړي ستانه مخکې رد ممتنع شوی د زیادت متصله غیر متولده په وجه پوه شئ لأن الامتناع لحق الشرع زکه دلته امتناع لوجه د حق د شرع نه و د حق د بایع د وجنه نه و فإن باعه المشتري اوس که چرته مشتری په کې زیادت متصله غیر متولده راوسته دی خدای به په بل چا خرڅ کړه بعد ما را العیب رسته دا غینه چې عیب په کې ولیدلو رجع بالنقصان دلته برجو بالنقصان کیږي ذکر رجوع بالنقصان د اول فعل په وجه دی چې زیادت متصله غیر متولده دی لأن الرد ممتنع اصلا قبله ذکرت مخکله ممتنع مخکې د بیع ثانینا فلا يكون بالبيع نه د بیع ثانی په وجه حابس د مبيع نشو او مخکې صورت کې د بیعسانی په وجه حبس د مبيعي ګرځیدل وعن هذا قلنا دا ځای چا جوړ کړی دی نو تاسو مې زکه وکړو چې ورته متوجه شي نو ګوره مسله دا ده مسله دا سي دا چې ته کوچی بازار ته لاړې او ستا دو ځامن دي یو صغیر دی بل کبیر دی صغیر ته دیم جامې راوړي او کبیر ته دیم جامې راوړي او د دوړو د پاره دی قطع کړي او د دوړو د پاره دی وګنډلې ورسته د دې صغیر په جامو کې عیب راووتو او د کبیر په جامو کې عیب راووتو نو د صغیر په جامو کې برجو بن نقصان نه کوي او د کبیر په جامو کې برجو بن نقصان کوي خو شو په صورت ته مسلې ګوره ستا دو زامن دی یو صغیر دی بل کبیر دی او دواړو ته دی جامې راوړي قطع دې کړی بیا دی وګنډلې بیا په دې دواړو کې عیب راووتو نو د صغیر په جامو کې شابسي رجوع بن نقصان نشي کوله او د کبیر په جامو کې رجوع بن نقصان کوله شي وجه دا ده چې د صغیر د پاره تا جامې قطع کړې بیا دی وګنډلې د صغیر د پاره نو چې قطع دې کړې و دې ګنډلې نو دا تا د صغیر د پاره قبضم کړې دا هغه د تیر صورت په شان شو چې تا کپړې راوړي دي قطع کړي دي دي چې قطع کړي دي دي بیا دې په بل چا خرڅ کړي دي نه چې په بل چا دې خرڅ کړي دي دلته رجوع به نقصان کولای شي کني شي کولای وای نه شي کولای ولې نه شي کولای حابس د مبيعي څوک دی دا مشتری دی کنه د دې بيع په وجه بل چاته بيع کړی دا همداسې صورت ته دا د صغیرو ګوره بازار نه دی جامې راوړي صغیر ته قطع دې کړي و دې ګنډلې اوس د بیع په ځای هبه ده دا د ماشوم ته هبه شوې او تا وکالتن قبض کړي ځکه ته د ماشوم وکیل کنه نه دا د ماشوم ته هبه شوې ته قبض کړي نه د دې هبه په وجه ته حابس د مبيعي شوې ها د قطع نه روسته څه شراغله شبسي هبه او د هبه په وجه ته حبس د مبيعي ګرځیدلې نو چې ته حبس وي تا نه وه هبه کړي رد نو ممتنع او ته هبه کړو کنه نو ته حبس وي نو چې حبس د مبيعي شوي لدی وجنه ته بدل ته رجوع به نقصان نه کوي به درته وایم کپوي کپوي شو جامې دي صغیر ته واخستي قطع دي کړي ودي ګندلې نو دا د ماشوم ته هبه شوي او ستا قبض د دې ماشوم قبض ده بس هبم شوي قبضم شوي نو ته حبس د پاره د دې مبيعي شوي لدی وجنه په ماشوم کې برجو بن نقصان نه کوي نو دلته هبه په څه راغله وایا هبه په دې قطع او په خیاتت راغله قطع او خیاتت په دې هبه راغله ځکه ماشوم خپل قبض نشي کولای او ستا قبضه د دې ماشوم قبضه شوه یعنی د کټ کولو په وجه بچی ته هبه شوه چې تا کټ کړي نو دا دې بچی ته هبه شو د خیاطت نمخ کې ورته هبه شوخه مسله دا سي جوړه کا د صغیر په مسأله کې چې تا دا جامع دي ماشوم ته کټ کړي نو څه شوي دي ماشوم ته شابه سي هبه شوي هبه قبل الخیاطت راغله صحیح شو نو هبه راغله او قبل الخیاتت تور باندې قبضه وکړه نو هبه راغله قبضه راغله د خیاتت نه مخکې خیاتت خو زیادت متصله غیر متولده ده صحیح شو په دې کې خروجو بن نقصان کېدو خو دلته به ترجو بن نقصان نه کوي ځکه دلته هبه د خیاتت نه مخکې ده او قبضم د خیاتت نه مخکې ده زلک سبق را نو ګوت شو خو لږ ور باندې پوه شوي تاسو تکرار داسې وکړئ لکه سر نه چې درته وایم ګوره مسله داسې ده ته بازار ته لاړې جامې دی راوړې دي ماشوم ته چې ماشوم ته دی جامې راوړې کټ دی کړې اول قطع راځي د قطع پسې هب راځي او د هبې پسې د ولي کېدلو لوجې قبض راځي نو قطع راغله هب راغله څه شي راغله شابسي قبضه راغله نو چې دا درې وړه راغله نو د هبی په وجه رد ممتنع شو صحیح شو چې د هبی په وجه رد ممتنع شو نو ته برجو بن نقصان نه کوي ورست خیاتت راغله ده خیاتت ټیک د زیادت متصله غیر متولده ده د کی رجوع بالنقصانی خودلته د دې زیادت متصله غیر متولده نه مخکې مخکې هبه او قبض شوې دي اغرت د دې په وجه ممتنع شوې دي د خیاتت په وجه نه دی ممتنع د څه په وجه ممتنع دی د دې هبي او د قبض دا د خیاتت نه مخکینی دي او چې د هبي او د قبض یا د بیع په وجه رد ممتنع شي ال ترجوب بالنقصان نه کیږي اوس هم زده شو او د کبیر د کبیر په باب کې دا قطع دا هبه نه ده ګوره غټ بچی ته دی جامې راوړي قطع دې کړي دا قطع هبه نه ده د قطع نه ورسته ته د ولی کېدو په حیث قبضم نشته ځکه هبه نشته نو قبضم نشته نو د کبیر د پاره قطع هبه نه ده نو کبیر ته دی جامع راوړي قطع دی کړي قطع هبه نه ده بلکې دا عیب جدید دی په دې پوه شوي او بیا دی ورته وګڼډلې چې و دې ګڼډلې دا ګڼډل زیادت متصله څه شو غیر متو... غیر متولده نو دلته رجوع بالنقصان کیږي د خیاطت پوجا ورسته به تیم کبیر بچی ته هبه کوي نو دلته ګوره رد چې ممتنع شوی او د دې زیادت متصله غیر متولده په وجه ممتنع شوی او د هبه په وجه نه دی ممتنع شوی فرق صرف دا شو خلاصه دا شو چې په ماشوم کې رد د هبه په وجه ممتنع شو او په بالغ کې رد د چا په وجه ممتنع شو د دې خیاطت په وجه په بالغ کې رد خیاتت په وجه ممتنع شو او په ماشوم کې رد چا په وجه ممتنع شو ا د هبه په وجه اوس پوه شئ ګوره جامې دی واخیستي ماشوم ته ماشوم ته دیم قطع کړي بالغ ته دیم قطع کړي ماشوم ته چې دی قطع کړي د ماشوم ته هبه شوي او تا قبض کړي نو هبم راغله قبضم راغله کبیر ته چې دی قطع کړي نو دلته هبه نه دراغلي د خیاطت نه مخکې رد ممتنع شوی دی د خیاطت په وجه نه دی ممتنع شوی لدی وجه نه دلته برجو بن نقصان نه کوي نور خو نه غواړي تشریح کړي وعن هذا قلنا د دینه ګوره مسله دا و چې د خیاطت په وجه رد ممتنع شي نو الته برجو بن نقصان کیږي او چې د بیع یا د هبه په وجه رد ممتنع شي نو الته برجو بن نقصان نه کیږي نو د دینه موږ وایو چې ان من اشترى صوبا چا چې واخیسته جامه رد خو ممتنع دی خو د چا په وجه د دې قطع یعنی د هبه په وجه قطع هبه و وشوي د خیاطت په وجه رد نه دی ممتنع شو ولو کان الولد کبیرا کبچه غټو نو قطع کړي جامع قطع دلته هبه نه ده به خیاطت وکړو خیاطت زیادت متصله غیر متولده ده دلته اوسرت ممتنع دا غینه روسته اوس بچی ته هبه کوي نو رد ممتنع شوی چې بچی ته هبه وکړه خو شوی يرجع دلته برجو بن نقصان کوي لأن التمليك حصل في الأول ځکه تملیک د دې ماشوم یعنی هبه او قبضه دا په ماشوم کې قبل الخياطه راغلی و او فی ثانی او په دې کبیر کې شابسه هبه او قبضه بعد الخياطه راغلی و بالتسلیم الیه هغه دا چې بعد الخیاطه دي کبیر بچی ته ور تسلیم کړو نه هبال ته ورسته راغلی دا دې ځبانی پوه شوي ومن اشترى عبدا فاعتقه ومات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه ګور ومن ومن اشترى عبدا صورت مسلې دا دي چې ته لاهور تلاړي او لاهور کې یو غلام واخیستو کور ته دی راوستو چې کور ته دی راوستو نو ستا په کور کې مړ شو د مرګ نو وروسته ته په عیب خبر شوې دا یو دویم دویم صورت لاهور ته لاړې غلام دی راوستو کور ته او دا دی آزاد کړو د ازادۍ نو وروسته ته په عیب خبر شو نو د مرګ نو وروسته په عیب خبر شوې د ازادۍ نو وروسته په عیب خبر شوې نو دلته به ته رجوع بن نقصان کوي ځکه دلته رد ممتنع ده نو چې رد ممتنع دی له حق الشرع لدی وجنه ته بدل ته رجوع بن نقصان کوي وای شو کنه ومن اشترى عبدا فاعتقه چا چې غلام واخستو به آزاد کړو به په عیب خبر شو او مات عنده یې غلام واخستو د سره مړ شو به په عیب خبر شو ثم طلع على عیب رجع بنقصانه نو دلته به رجوع بالنقصان کوي رجوع بالنقصان به ولي کوي اما الموت د مرګ په صورت کې به رجوع بالنقصان ذکر کوي ګوره دلیل وره چې دلته رد ممتنع دی خو مشتری پکې ملامت نه دی بلکې له حق الشرع ممتنع دی تاسو ته ما ویلو چې رد ممتنع شي برضا البائع امر جو بالنقصان ده او چې رد ممتنع شي لحق الشرح امر جو بالنقصان ده په دې پوه شئ ګوره دا غلام را وستو کور ته او د په کور کې دا غلام مړ شو نو چې غلام مړ شو چې غلام ژوندې وي نو په دې کې د احتمال چې تا په بل چا خرڅ کړي وي نو ستاسو د ملک نه بوتلو او چې دا مړ شو دا احتمال پکې ختم شو اوس دا ستاسو د ملک نه وځي ګوره دا غلام ته په کراچۍ کې اخسته دی او دا غلام ژوندې دی امکان لري چې تی په ما خرج کې نو ازاله د ملک ترازی کنه ازاله د ملک ترازی چې ژوندې او چې مرشي نو به خو ته په ما نشي خرڅولې نو بیا دا د ازاله د ملک احتمال پکې ختميږي بلکې ملک پکې کامل کیږي ملک ناقص خو هغه چې د ازالي احتمال پکې وي او چې مړ شي د ازالي احتمال ختم شي کنه چې د ازالي احتمال ختم شي نو ملک کامل شي نو دلته ملک انتها ته ورسېدو او چې شی انتها ته ورسیږي هغه متقرر او ثابت شي نو چې غلام مړ شو نو ملک انتها او کمال ته ورسېدو نو متقرر او ثابت شو او رد ممتنع ده او په دې امتناع کې ته مجبورې مستری ستا د فعل په وجه رد نه دی ممتنع شوی تا خو نه دی قتل کړی کنه بلکې استرارا رد ممتنع دی شریعت داسې وای چې مړ غلام به نشي خرڅوي او نشي واپس کوي پوه شو نو چې داسې شو نو رد ممتنع دی له حق الشرع نو ته برجو به نقصان کوي اعتقام داسې دی یو غلام تا باندې چا خرڅ کړو تا چې غلام خرڅ کړو تر څو چې دا غلام ستا په ملکیت کې وي نو احتمال د ازالي لري چې دا ته په ما خرڅ کې چې په مای خرج کی زبې به آزاد کما نو د دې غلام ولا به بیا زمای ستا بنئ او چې تا آزاد کړو نو د دې ولا تا ته ثابت شو اوس د دې ولا د زوال احتمال ستانه ناراضي نو په هټ کوم ګوره ملک انتها ته ورسو مخکې احتمال د دې لرلو چې دا ولا دې زایل شي اوس د احتمال ختم شو کنه او چې ته آزاد کړو چې ته په بل چا نشي خرڅولې لدی وجنه اوس به ولا یقینا ستای د بل چا بنئ نو په اعتاق کې ملک انتها ته رسیږي او شی چې انتها ته ورسیږي کامل شي او چې کامل شي نو دلته او رد متعذری نو رجوع بالنقصان بکیږي نو دلته هم رجوع بالنقصان کیږي به درته وایم که پوه شئ ومن اشترى عبدا چا چې واخیست یو غلام فاتقه او مات عنده نو آزاد کړو یا د سره مړ شو ثم طلع على عيب به په عيب خبر شو رجع بنقصانه نو دلته برجو بن نقصان کوي اما الموت د مرګ په صورت کې به ولي کوي بل ان الملك ينتهي به ځکه ملک چې د په مرګ انتها ته رسیږي یعنی د مرګ په وجه ملک خپل انتها ته رسیږي څنګه خپل انتها ته رسیږي د ازاله احتمال پکې ختميږي د ملک د ازالي احتمال پکې ختميږي او چې شیخ خپل انتها ته ورسیږي نو متقرر او ثابت شي والامتناع او امتناع درد حکمی استراری ده مشتری پکې ملامت نه دی لا بفعله په فعل د مشتری رد نه دی ممتنع شوی او مخکې چې د قطع نه روسته د بیع کړي و نو الته د په فعل رد ممتنع شوی د بیع کړي و او دلته د غلام مړ شوی دی د په فعل رد نه دی ممتنع و اما الاعتاق اعتاق کې خود د فعل شته کنه اعتاق کې یو قیاس ته بل استحسان دی ګوره غلام دی خسته دی او به دی آزاد کړي دی نو ټیک د رد ممتنع شو خوستا په فعل ممتنع شو کنه ته آزاد کړي دی نو کدی ته ګوري چې ستا په فعل ممتنع شوه رجوع به نقصان نشي کولای او کدی ته ګوري چې د اعتاق په وجه ملک کامل شو او انتها ته ورسېدو او رد ممتنع ده نو د دې په وجه رجوع بالنقصان کولای شي نو استحسان وای چې رجوع بالنقصان کولای شي قیاس وای چې نشي کولای نو رجوع بالنقصان بکوي واما الاعتاق فالقياس فيه قياس پدې کې دا دی چې الله يرجع لان الامتناع زکه د امتناع درده بفعله د په فعل راغلی دا فصار کالقتل نو دا داسې شو لکه قتل لکه تا کراچي کې غلام واخیستو بیا د قتل کړو بیا پکې عیب راخکار شو دلته به تر وجوب نقصان نه کې ځکه دلته رد ستا په فعل ممتنع دی چې قتل دی موت نه دی قتل دی وفي الاستحسان او په استحسان کې برجو کوي لأن العتق ځکه عتق یعنی آزادول انهاء الملک ملک انتها ته رسول دي لأن الادمی ځکه انسان ما خلق فی الاصل محلا للملک دا په اصل کې محل د پاره د ملک نو و انما یثبت الملک فيه په دې کې ملک ثابتيږي موقتا ال الاعتاق موقتا پکې دا ملک ثابتيږي تر زمانه د اعتاق پورې وانما يثبت الملك فيه موقتا الى الاعتاق نو فکانا فکانا جزاء د پر د شرط مقدره ده چې و اذا عتق چې کړه د غلام آزاد شو فکانا انها ان د انها شو او هر کله چې شیخ خپل انتها ته ورسیږي نو کامل شي نو چې کامل شو نو ګوره ولا د معتق شو ولا خود اثارو د ملک نه ده کنه نو د دې مشتری ملک کامل دی ځکه ولا د ده ګوره دلته یو بل قانون ذکر کا چې محل موجودی خو د بایع طرف ته واپس کول متعذری نو الته رجوع بالنقصان بکوي محل موجودی دا یو قانون ته ورز دک بدلته اعتراض درته پکو چې محل موجودی شابه شي زیادت منفصله متولده زیادت منفصله غیر متولده یو قانون دلته مزدکا چې محل موجودی خود بایع طرف ته واپس کول متعذری نو الته رجوع بالنقصان کیږي صحیح شو محل موجود دی خود بایع طرف ته واپس کول متعذر دي نو الته څه شي کیږي رجوع بالنقصان نو اوس معترض دلته په دې تدبیر او په استیلات کې اعتراض کوي چې تا یو غلام یوین ځخسته دا کور ته دراوړه مدبره دکړه یا د امي ولدا کړه نو دلته رد ممتنع ده کنه او محل موجود ده رد ممتنع ده محل موجود ده پکار ده چې دلته رجوع بالنقصان وشي دا ولي ویل چې دا رجوع بالنقصان دلته نه کیږي پوه شئ په ام ولده او په مدبر کې دا قانون موجود دی چې رد ممتنع دی او محل موجود دی نو چې رد ممتنع او محل موجودي ال رجوع بالنقصان کیږي دلته ولې رجوع بالنقصان نه کیږي خو په مرګ کې خو محل موجود په اعتاق کې محل موجود په دې تدبیر او په اصطلاحات کې خو محل موجود دی کنه په اعتراض پويږي کنه ګوره د مرګ او د اعتاق په صورت کې خو محل د لاسه وتلو او د تدبیر او د اصطلاحات په صورت کې خو محل د لاسه نه دی وتلې نو محل شته او رد ممتنع دی په کار دی چې دلته رجوع بن نقصان وشي نو دی ورته جواب کوي چې لأن تعذر النقل ټیک د دلته نقل متعذر دی چې دا د دې مشتری د ملک نه بل ملک ته منتقل شي ځکه دا مدبر دی او می ولده دا, دا اوس د د ملک نه نه وځي واپس د بایع ملک تم نه ورځي د بل چا ملک تم نه ورځي نو دلته رد متعذر دی نقل متعذر دی مع بقاء المحل سره د دینه چې د محل محلم باقی دی په کار دی چې دلته رجوع بن نقصان شوی وي چې رد متعذری او محل باقی وي خو دومره دا چې دا تعذر بالامر الحکمی راغلی دی په فعل د مشتری نه دی راغلی بلکې په حکم د شارع راغلی دی شارع ویل دي چې دا مدبر ته نشي خرڅولې او شارع ویل دي چې دا ام ولاده ته نشي خرڅولې یعنی دا رد چې متعذر دی نو شارع متعذر کړي مشتری نه دی متعذر کړي وای شي کنه وان اعتقه على مال او کچرته دا غلام آزاد کړو د مال په مقابله کې لم يرجع بشيء نو دلته برجو نه کوي ګوره صورت مسلې دا ده چې تا په کراچۍ کې غلام واخیستو به دې اعتاق وکړو خو علی مالین نو د اعتاق علی مالین داسې د لکه بیع په بیع کې ته رجوع بالنقصان نشي کولای نو دلته په اعتاق علی مالین کې رجوع بالنقصان نشي کولای لانه حبس بدله ځکه دلته مشتری روپۍ محبوسې کړي د دې غلام روپۍ هغه د ځان سره محبوس کړي وحبس البدل که حبس المبدل او د دې روپیو چې دا بدل دی د دې حبس داسې دی لکه د غلام حبس لکه غلام چې د خپل ځان سره حبس کړي او غلام چې مشتری د ځان سره حبس کینو رجوع بن نقصان بنه کینو دلته به نه کوي وعن ابي حنيفه او د امام سیب نه یو روایت ته چې انه يرجع رجوع بن نقصان بکي زکه یو اعتاق دی یو اعتاق علی مالین دی دوړ انها د ملک ته دوړو کې انتها د ملک دا انتها د ملک راشي نو بیا تر رجوع بن نقصان کیږي نو دلته به رجوع بن نقصان کیږي و ان کان بعوض اگر چې انها د ملک دا بعوض راغلی دا وان قتل المشتري العبد او كان طعاما فاكله لم يرجع بشيء عند ابي حنيفه فان كان فان قتل المشتري والعبد صورت مسلې دا چې کراچي کې دی غلام واخیستو به د قتل کړو یا د کراچي کې طعام واخیستو به دی وخړو دا غین رسته پکې په عیب خبر شو نو رجوع بن نقصان بنه کوي د امام سي په مذهب اما القتل دا د قتل مسله چې د فل مذکور په دې متن کې چې ذکر شوی دا د ظاهر روایت ده و انا ابي يوسف او د امام ابو يوسف نه یو روایت ده چې انه يرجع د قتل په صورت کې برجو کوي ځکه قتل د مرګ په شان ده متر کې مرګ کې موت کې ملک انتها ته رسیږي نو په قتل کې ملک انتها ته ورسېدو خو شوي لأن قتل المولى عبده ځکه مولا چې خپل غلام مړ کی که په خپل مړ شوی ملک انتها ته رسیدو چې د قتل کړم ملک انتها ته ورسیدو او د د مر قتل داسې د لکه مرګ قتل د موت په شان دی یو پدې کې چې په دواړو کې ملک انتها ته رسیږي دوهم پدې کې چې په دنیا کې د ته هیڅ سزا نه ملاوي په مرګ کې د ته هیڅ سزا نه ملاويږي په قتل کې د ته هیڅ سزا نه ملاويږي د مولا ته لا يتعلق به حكم دنوي د دې پرې څه دنیوي حکم نه متعلق کیږي مولا د مولانا نه قصاص اخیستل شي ندیت فسوار کلموت حتف انفه نو دا داسې شو لکه د خپل پوزي په مرګ چې مړ شوی فیکون انها یعنی په تبعی مرګ مړ کېدل د مولا ملکیت انتها ته رسوي نو قتلم د مولا ملک انتها ته رسوي ووجه الظاهر دلیل د ظاهر روایت دا دی چې ګوره دلته عوض د تملاویږي تا خدا ویل چې دا قتل په شان د مرګ دی په څه کې په دواړو کې ملک انتها ته ورسېدو یو پدې کې دوهم پدې کې شابسي چې څه دنیوي سزا د تنه متوجي کیږي ولې نه متوجي کیږي دنیوي سزا د ته متوجي کیږي د ته عوض ملاويږي ګوره ان القتل لا يوجد الا مضمونا قتل ضرور مضموني د قتل په عوض کې یا قصاص راځي یا دیت راځي و انما يسقط الزمان ها هنا دلته نه قصاص راغی نه دیت راغی ساقط شو به اعتبار الملک دا د دې وجنه چې دا مولا مالک دی خو شو نو د دې ملک عوض واخستو د ملک عوض څه شې شابسي سقوط القصاص سقوط الدیه د مالک دی نو د دې ملک عوض ورته ملاو شو چې سقوط القصاص او سقوط الدیت دی نو دا څه شو لکه د غلامي چې خرڅ کړي نو چې غلام خرج کی رجوع بن نقصان بنه کوي نو چې قتل هم کی رجوع بن نقصان بنه کوي چې غلام خرج کی د ته عوض ملاويږي ځکه رجوع بن نقصان نه کوي او چې قتل کی د ته بیا عوض ملاويږي ځکه رجوع بن نقصان نه کوي عوض څه شو شبس سقوط القصاص او سقوط الديه دي فيسير كالمستفيد به نو دا داسې شو لکه په ملک چې استفاده د عوض کړی وي هغه عوض اسقاط القصاص والديه دي نو دا قتل داسې شو لکه بیعه بخلاف الاعتاق په خلاف د اعتاق نه چې دا غلام آزاد کړي الته غلام مړ شوی یا غلام آزاد کړي مسله دا و چې الته برجو بن نقصان نه کوي ځکه د الته د تسعیوز نه دی ملاو شوی بخلاف الاعتاق لانه لا يوجب الزمان لا محاله ځکه اعتاق په هر صورت کې زمان نه راولي نو د مستعیز نه دی ور باندې یعنی عوض اخیستون کې نه دی په هر اعتاق کې عوض نه راځي کله کله راځي کله نه راځي په بعضی اعتاقونو کې عوض راځي په بعضی اعتاقونو کې عوض نه راځي ګوره زما د یو شریک غلام دی نیم د د نیم زما دی او ما خپل نیمه برخه آزاد کړه نو چې خپل نیمه برخه می آزاد کړه اوس دا شریک اخر دا بیا معسری یا بموسری دا مسله زده کوي چې دلته ور باندې پوه شي دو شریکین دي او دواړو یو غلام په شریک اخسته دي او دا غلامي خرج کړو نه دا به ما باندې سبق خراب ګوره دوا کسان دي دو شریکین دي دو شریکین دي شابه یو غلام اخسته دي نو چې یو غلام دواړه په شریک اخسته دي به دی یو پکې خپل نیمه برخه آزاد کړه نو چې نیم آزاد شو نو دی شریک اخر ته وګورو چې د معسر دی که موسر دی که شریک اخر موسرو موسر یعنی مالدارو نو د تدری اختیار دی یا به دیم خپل برخه ازادي دي ته اعتاق وای یا به اعتاق کوي یا به استسعا کوي دی غلام ته وای چې ته مزدوري وکا هغه زماني مې روپۍ وګټه چې آزاد دي کم دته استسعا وای او یا به تضمین کوي د معتق کوم وسرو ما په دې شریک کې اخر کې درته خبره جوړه کړم ګوره ما دا دوړ سره شریکان یو او یو غلام زما د دوړو په مابین کې شریک دی ما خپل برخه آزاد کړه نو چې خپل برخه می آزاد کړه شریک اخر به څه کوي شریک اخر به د معتق ته ګوري چې د معتق موثر دی که معسر دی نو کچرته د معتق موسر موسر معنا مالدار او زه مالدار او چې ما د معتق مالدار او نو دا شریک اخر درې اختیار لري یا به اعتاق کوي د خپل برخي یا به استسعا کوي په دې غلام یا به تضمین کوي زمانه به تاوان اخلي زده شو او کچرته د معتق موسر لکه زه غریب ما نو دته بیا دوه اختیار دي یو استسعا ده او دویم اعتاق ده یا به د خپل برخه ازادي یا به په غلام باندې استسعا کوي دلته به تضمین نشته دا مسله مزد کړه کنه ګوره په اعتاق کې یو ځلې تضمین راغلو بل ځلې تضمین رانغلو نو په اعتاق سره تضمین نه دی لازم چې اعتاق کې به په هر صورت کې عوض ملاويږي او تضمین به پکې راځي نو په اعتاق کې تضمین لازم نه دی پدې پوه شوي کله پکې راځي کله پکې نه راځي او په قتل کې تضمین ضرور شته چې قتل دی وکړو یا به قصاصيږي یا به دیت در باندې راځي او چې ته مالکی نو اسقاط القصاص راغې اسقاط الدیت راغې نو د خپل ملک عوض دی حاصل کړو او په اعتاق کې همیشه عوض نه حاصلېږي ځکه کله تضمین وی کله نه وي اوس پوه شو په دې خبره بخلاف الاعتاق په خلاف د اعتاق نه لانه لا يوجب الزمان لا محاله ځکه دا په هر صورت کې زمان نه راولي د زمان خو یو صورت وکنه کم صورت وکنه دوړه شریکین دي یو خپل برخه آزاد کړه او موثر دی موثر نو چې موثر دی نو شریک اخر تدریخ تیر وی اختیار پکې د تضمینو نو همیشه تضمین ناراضی یو صورت کې راضی نور صورتونو کې ناراضی چې ناراضی ک اعتاق المعسر لکه زه درته مثال پیش کم لکه معسر چې آزاد کی عبدا مشترکا عبد مشترکا معسر چې عبد مشترک آزاد کی کنه خپل برخه معسر آزاد کی نو هغه شریک اخر ته خو دوی اختیار دی یو استسعاء ده بل څه شه ده شابسي اعتاق ده تضمین نشته حدیث باندې خو پوه شوي واما الاكل فعلى الخلاف د عقل مسأله ده ته کراچۍ ته لاړې د خوراک شیان دی واخیست په خور ته دی راوړ بیا دی وخوړل نو چې ودی خوړل بیا پکې په عیب خبر شوي نو په متن کې خدا راغله چې رجوع بن نقصان بنه کوي خو په دې کې یو قول دا دی چې رجوع بن نقصان بکوي و اما الاكل فعلى الخلاف عندهما يرجع د صاحبانو په مذهب رجوع بن نقصان کوي وعنده لا يرجع د امام ابو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت رجوع بن نقصان نه کوي استحسانا وعلى هذا الخلاف په دې اختلاف باندې د ازاله بس صوبه ګوره کراچۍ ته لاړې روغي جامې دی واخستې په خور ته دی راوړې واده غستې زړې شوې زړې شوې او وشلې دي نو دلته بیا ورسته په عیب خبر شوې نو رجوع به نقصان به کوي که به نه کوي نو صاحبین وای چې کوي به امام سه به چې نه به کوي لهما د صاحبانو د پاره دلیل دا دی چې انه صنع فی المبيع رجوع بالنقصان بزکه کی چې د ډوډۍ خړلې ده او جامع غوستې دي نو داسې عملی په مبيع کې کړي دي یقصد بشرائه چې مقصود دی په خستلو د دې مبيعي ويعتاد فعله فيه او د فعل په دې کې معتاد دی عادت هم داسې دی چې طعام خوري او جامع غوندي فاشبه الاعتاق نو دا داسې شو لکه اعتاق لکه غلام چې اخستي اعتاق کړي اعتاق معتاد دی کنه الته رجوع بالنقصان دا نو په عقل او په لبس کې به رجوع بالنقصانی وله هو د امام صاحب د پاره دلیل دا دی چې رجوع بالنقصان بدل ته په عقل او په لبس کې نه کوي ځکه چې تعذر الرد بفعل مضمون دلته رد متعذر دی شابه سي د چا په وجه د فعل مضمون خلاصه دا چې دا خړل تاوان لري اغوستل تاوان لري او ستانه څوک تاوان نه اخلي ځکه زه ته مالک نو د خپل ملک عوض دی واخیست نو دا داسې شو لکه قتل په شوي کنه تا چې خپل غلام قتل کړي او رجوع به نقصان دی کولو کنه دی کولو چې قتل کړي دی غلام دی خسته او به قتل کړي او به په عیب خبر شوی رجوع به نقصان دی ولې نه کولو د خپل ملک عوض دی خسته چې اسقاط القصاص و دیته دی دلته چې د طعام او جامع خستی دی او به د خړلې و غستلې دي نو هر خړل و غستل تاوان لري خدا تاوان نه لري د ملک په برکت نو د ملک عوض دی واخستو چې اسقاط الزمان دی نو چې د ملک عوض دی خسته دی نو تاسو عوض ملو شوې دی لدی وجنه تبرجو بن نقصان نه کوي لکه قتل کې چې تاسو عوض ملو شوې سبق ډیر شو لکه چې اوس په نه پوهیږئ سبق وله انه تعذر الرد دل ترد متعذر دی بفعل مضمون چې دا فعل مضمون د مشتری د طرف نه دی په دې مبيع کې فاشبه البيع والقتل ولا معتبر بكونه مقصودا دې ته اعتبار مور کو چې دا اکل او لبس مقصود دی الا ترى ته دې ته نه ګوري ان البيع ګوره غلام دې په کراچۍ کې واخیستو به دې پچا خرج کړو به ورسته په حیب خبر شوې دلته برجو بن نقصان نه کوي اگر چې دا بیع کله مقصود دی دا بیع اسانی خو مقصود دی خو بیا به مرجو بن نقصان نه کوي خو فعل مقصود دی پکې کړي خو بیا به مرجو بن نقصان نه کوي نو اکل او لبس فعل مقصود دی خو بیا به مرجو بن نقصان نه کوي الا تر ان البيع آیت د دې تنه ګوري چې دا بيع چې د مما يقصد بالشرع د هغه قبيله نه چې مقصود بالشرع ده ثم هو بیا دا بيع يمنع الرجوع منع کوي رجوع چې تا غلام خسته به په بل چا خرڅ کړي به په عیب خبر شوي نو دا منع کوي رجوع خدا مسله ختم شو نو دا خړل او اغستلم منع کوي رجوع فان اكل بعض الطعام اوس تا شل ډوډۍ اخستې دي پنځه دي خوړلې پنځه پاتې دي او بیا په عیب باندې خبر شوي نو چې ورسته په عیب خبر شوي فکذالک الجواب دل تمرد ممتنع ده نو رجوع بالنقصان بنه کوي د امام سي په مذهب او د صاحبانو په مذهب به کوي لأن الطعام كشيء واحد زکه طعام داسې ده دا ټولي لس ډوډۍ داسې دي لکه یو ډوډۍ فسوره کبيع البعض دا داسې ده لکه لس ډوډۍ د خستو پنځه دي خرڅ کړي نو چې پنځه دي خرڅ کړي په لس وړو کې برجو بن نقصان نه کوي نو اوس بم په دې ټولو کې رجو بن نقصان نه کوي وعنهما د صاحبینو نه یو روایت ده چې يرجع بنقصان العيب في الكل په دې ټولو کې به رجوع کوي بنقصان العيب یو روایت ته دوی ده دا کمی چې خړلې داغه د عیب تاوان به موالي او کمی چې پاتې دي د دې د عیب تاوان به موالي وعنهم او یو روایت د دوی نه دا دی چې يرد ما بقيه ما بقيه پنځه ډوډۍ دی واپس کی او کمی پنځه چې خړلې نقصانی ډوډۍ نو هغه کې د رجوع به نقصان العیب وکي لانه زکدا طعام چې د لا يضره التبعيض دا داسې شی دی چې تبعيض ورته نقصان نه رسي نو پنځه دی واپس کی او چې پنځه خړلې دي نو پاغي کې د رجوع به نقصان العیب وکي بس